اجازه شاوس نارینه یې ویلکه سب سب کې سبحان الله ماشاء الله ماشاء الله دې ذکر کوي ارو اذكر الله ذکرا كثيرا قال فهم یان دا نو دې صورت کې هم نیمه خپل ملک نیم د بل شامل نو دا بل چا چې کوم ثالث تا غریب سره تقسیم کې حاضر نه د تقسیم پر ازا سره کې بلاره ده دا څه وایي البته دریم صورت دا ده وارثانو تقسیم باندې لګیا دي میراث تقسیمي قرضداران غلما رال چې جی په دې باندې خو زمون قرضه وکړ هغه مړه دوه څوره قرضه مو 1500 روپے کله مړه 500 روپے مله تر اوسه نه تقسیم کړي دا به تقسیم فسخه نه کوي هغه پنځه سوه روپۍ دي په طور مثال وله ورکړي الا مګر دوله خبره ده بیا فسخه د قسمت نسته اذا بقیه من ترکه چې کله فاتې وي د ترکې نه د تقسیم نه پاتې وي ما هغه انداز د مال یفی بدین چې هغه پرواله کوي په قرضې باندې وراء غیر مال هغه مال قسمه چې هغه تقسیم کوي شوی پیږي اچھا ولی لانه شان دا لا حاجت الى نقد القسمه حاجت نشته ما تول تقسیم لا فی افاء حقهم ور پر کول حق ده دا حق پر کیږي لکه نو څه چل لکه تقسیمونه د خطر ده لکه وای ها اوس مسله زه تقسیم به موشي مال ورته ورسیږي او الکه قرضداران ته هم خپل قرض قرضداران ورسره سره کار تقسیم هم دا غو د فائدې لپاره پښتو کول چې دونه مال غیر مقسوم پاتې چې دا غیر دین ور باندې فره کیږي خلاص دا د دین چې فرشه په ابتدا کې فرشه هغه مال به وارثان ته پاتې کړه تقسیم نه شوی هم او چې تقسیم شوی هم د دې دله کې وارثان ته خپل حصہ ساتلی لکه وارثانو خپل حصہ ولا ساتلی چې دا د قرضدارانو حصہ ده ولې تقسیم ور باندې پوهیږي کنه پوهیږي کما ترا ګوري خلوي ولو امر اهل غرما کچیرته قرضدارانو دا مېت مبرا او غزول چلو مونږ ته نقدونه قرض نه غواړو بعد القسمه ورست تقسیم د وارثانو نه او اداه الورثه یا خدای له چې وارثان تقسیم وکړلو او قرضداران راغلل هغه ته چې مله موږ په دې باندې قرضه وا او ته مله موږ تقسیمونه پس خنوش کو څوره قرضه مو دوه سواله لکه ځکه دا قرض دا د قرضدارانو د ده د عین مال سره تعلق نشته د ذات مال سره بلکې د مالیت سره تعلق ځکه هغه تر کړي پیسې ور کړي نو پیسې الکه قرض هغه کاغذونه به تور مثال او هغه مالیت مالیت لس روپې د لس روپو کاغذ خو نه قرضه ها بلکې هغه کې څه پروت مالیت پروت څه پروت مالیت یو سړی و رشوت پرې خور څه رشوت یو څوک ولا رانه ورته دا کار به دی وشي ولیکن شاهدان راولا یو شل کسان ها چې هغه الکوي قرقونی په سر کړی وي ټول یو شان ته ټوپوي وي او شنه کپړی اچولي شنه کار دا دا اوس څه شي دا چیرته دا بس کومې خوانم پلانې نمبر دکاندار دا هغه تور شابري پوي کې هغه تاسو ته الجوړ هغه ته خدای دې خوار کې دا قید اعظم غواړي هغه کار کلیب سره دا شینه کفرې دا شین لوټ کار دې دا هزارې چکو دا نه کوه نه دا کاغذ کو نه په کار نه کې مالیت سره سره تعلق په حق د علماء ولکوا هغه اوس ختم شو هغه تخپل مالیت ورسېدل خوش مسله هلا لان المانع قد زال مانع شي شي دا ولي کې وهو تعلق حق العلماء بتركته هلا دا درياتش بلا تقسيم وشلو ټول مال دی لالا تقسیم سو د چا د لالا مال تقسیم سو دغه نه بعد یو د متقاسمین راغی چې کوم وارثان دي هغه دا وکړه چې په لالا باندې خو زما قرضه و څه قرضه د دې دا دعوه صحیح ده که صحیح نه ده د دې دا دعوه صحیح ده اسو مولا نو څه چل وکیږي د محیط ته غیر محیط ته د دین محیط ته الکه ټول تقسیم به ختم شي د قرضه په پیله ادا کی صحیح سره کله غیر محیط ته نو د کوم کوم انداز باندې قبضه کړي په غیر انداز به دین مطالبه نه کوي د باقی شرکاو ته کومه حصہ رسیږي دین هغه وغلا ها ورته خوش مثلا لانه لا تناقض تناقض څه اوس د اعتراض ده اعتراض دا ده چې دا وارث اوس داوا د دین کوي نو د دین داوا نه مخ خو د اقدام په تقسیم د میراث کړي دغه معنا دا ده چې زما دین نشته او چې کله تقسیم وشي تقسیم بعد بعد داوا د سکی د دین کوي مونږ یې د د زړه خدای خبر ده خو لیکن بظاهر ته دوه داو من کې تعارض نشته ولې ځکه تقسیم د میراث تعلق د صورت ته مال سره او د دې دعوی تعلق ته مالیت ته مال سره د تعرض او تناقض ذکر د هر یو لپاره محل او موضوع بیل اوس مسله لانه لا تناقض اذ دین يتعلق بالمعنى بمالیت الترك والقسمه تصادف الصوره تقسیم دا برابر دی کړه صورت سره ها خدا چې د دین داو او کدای ویل مال ټول تقسیم شه دلاله لالا په دوبۍ کې پروت د لالا مال ټول لکه تقسیم شي لالا زړه خراب ده انا لکه شي خبرې باندې الکه نو الکه لالا مال ټول تقسیم شي چې نه مړ شي غزل کې اس مزین ته دا خبره رااله قسم یا ده لزغه لالا مال تقسیم شي ولیکن وارثان راغل هغه چې کوم ده ما ټول تقسیم کړ یو وارث پکې راغی هغه ویل چې هغه استکم هو بعینه دا ما دته امانت ور کړو څه امانت یا زمانه غصب کړو کرپشن یې کړو څه کرپشن یاد نه یا ولا په اجاره ور کړو دا داوی صحیح نه ځکه له مخکې اقدام علی تقسیم دا غي تعلق هم د صورت تاسو سره دی د مال او ترقی سره ده د د دعوی هم تعلق تاسو سره دی د صورت سره د مالیت دعوه نه کی بلکې بیا نه هی د سیز الک دعوه کی چې دا ما ورته یا امانت ورکړ یا را غصب کړو او یا الک تجاری باندې دا صحیح نه ده خوش مسله باندې خوش مسله نو کوم خبره لې اعتبار ده اول لک دوه مله اوله خبره له شکم ده اعتبار دوه خبره له اعتبار ولې په اوله خبره کې د تهمتي ده په دوه خبره کې سره تهمتي ده نو قانون دا چې کله یو سړی اقرار وکړي کوم د دوه اقرارونو منځ کې تعارض راځي کوم اقرار کې چې په تهمت نه راځي قابل اعتبار او کوم اقرار کې تهمت راځي قابل اعتبار نو ثاني قابل اعتبار نه کړي د بده باندې تهمت راغی ځان لګته لکه زیات دی ولوی دا چې دا او کړل کې دا یو د متقاسمین عینا د یو ذات د ای سبب کان په هر سبب سره چې لم يسمع لم يسمع دا, دا اقرار و مسموع نه وي څه باندې حاضر بین اوري د چې نه اوري د نه اوري د حکم سره عدم فسخ د مخکې تفصیل مسخط هغه اس چې چا پر رسیدلې دا غیا ده نو ما ته ویلو چې په دوم کې تهمت په اول تکرار تهمت فصل فلم حیات نمبر یو مال مشترک ده دو شرکا تقسیم علی العین نه کوي تقسیم علی المحیات کوي چې دوه ورځې ته نه فائدہ اله دوه ورځې به هم زه فائدہ کله کله بیا د موهیات کله په اعتبار د زمان سره وي کله موهیات په اعتبار ده چې دوه وي په دې مکان کې ته اوسېږه په دې کې به زه اوسېږم او که یو نو بیا لکه وایا بیا هغه موهیات په اعتبار د څه سره راځي زمان فصل فی المحیات قیاس دا وایي چې محیات دا نمبر جایز نه ده قیاس وایي چې نمبر جایز ځکه مبادله د منفعت ته په منفعت دا سود راځي پښتو په مبادله ده سره منفعت په منفعت ته لکه یو مې خپل کور کې اوسېګه پیدا اخله نیمه پیدا د خپل د نیمه ده ها زمانه دا زه په کور کې و مې اوسېګم نو زه به نیمه پیدا خپل اخلم او نیمه پیدا ها دا غنه نیمه میاس 15 ورځې منافع 15 ورځې منافع په مقابل کې یا نه نسخ بل نو قیاس وای دا جایزه نه ده خو چون کې لکه مونږ لا قیاس پرې خو له جواز مو ولا ورک په تور استحسان الله جل قرآن کریم کې فرمایي لا عاشر بن ولکم شرب یوم معلوم دا صالح علیہ السلام د ناقیره پاره اورز الکواسری د اوبو سکل دي یو ورځ به ټول هغه سکي یو ورځ به تاسو سکي نو حیات راغی که راغی د زمان نو ګویا چې دا اوبه مشترکې دي تاسو د ناقیو لري تاسو د حیواناتو مل د ورځ به تاسو سکي ورځ حیوانات جائزه جائز ده لکه استحسانا ولی للحاجت الیه رجات حاجت على قدیم حیات و يتعذر الاجتماع متعذر د جمع کله د دواړو على الانتفاع بشيء واحد چې په یو څه باندې دواړه په یو وخت کې پیدا واخله ممتنع ده ځکه چې دوی دوه دي فائدہ سره دی وایي نو په یو پایله باندې دوه کسان شریک نشي کېدلی پښتو پوهېږي بعضې طالبان یې لکه چې سبق وایي به خپل کتاب نه راړي بل کتاب ته وګوري کتلي هم دي ډېر طالبان چې خپل کتاب نه بل کتاب د دوربین راچي خدای دې تعالی بیا د پښتو نه پوهیږي بیا د دا مکه نو لکه نو د یو سیز نه یو سره انتفاع او چتول شي دوا کبه او چته کې هم اے خدای دې تاسو خپل دې کې څه دی اجازه نه نه کنه دا نو حقانی کې موږ دوره کوله بیا یو سیټ په دوه طالبانو مشترک ورکول طالبان ډیرو کتابونه نو نو هغه مونږ ته هم دوه ملګري کتابونه راځي ما اوس به دا څه چې کې نیم کتاب ته بده وګور نیم ته زور وګورم دا خو مشکلات ما هغه ته ویلې ګل محمد نیمه ته مې ګل محمد استاد دا کتابونه ټول ستاسو زه به ځان د نور کتابو هم وکړم دا ستاسو د مدرسې ولا خیر پیسې دې ما پرې کړې پیسې مې ونه اخیستې نیمه تای خدا کتابونه ټول تاسو ته درکړم زه به ځان ته نور پیدا کړم ما بل ملګری نه راو نیم کتاب ګل محمد استاد ته خدای خیر پی کې دوه د اوس په کتابونه به راول لما ما کتاب ته برکت ما قسم په خدای کې تصمم ورلکین خپل مې کتاب مې زه خو د شبور تناسب کنه د بار کنا سي د جن به ورته راکاته دي بخره کې په هر کې ما اسم کتلې په ټول کال کې یا څه خبر مې نه تاسو سره خو ما دومره احسان وک ظالم بچي بخاری شو د کمرې نه هغه درجات راوړل جمعه پنځه مله تلارم نه ده او بس خپل بلا سو مطلین د بدی غزنه دربین اچو پختو به کنه نو لکه خاله نو د یو سیز خبره په دې پوری کول کلم چې تاسو لکه سبق کوی خیر سم ملایان شوې کتاب خامخا ځان سره خپل راوړی دی خپل برکت دی کتاب د لاس کې نیولې ثواب لري د خدای کتاب دی حدیث کتاب زړه سره دی نیولې سره له خبره ده حامل د کتاب د احادیث د پلاس کې نیولې هډیر برکت راړي ملازمه دی ور سره ملاصقه دی راځي صحبت دی ور سره راځي صحبت دا زړه څخه مخاله ملا صحبت دی د کتاب صحبت هم خپل تی لګوي ها اصل تاسو ګورئ بعض بزرګانو کتابونه ګوري څومره په سړی اثر وکړي سترګې اوښکې وبهیږي ها ولې د سترګو اوښکې بهېږي او جلاله چې د هغې دغه کتاب دغه لیکلو برکت وي هغه تا باندې اثر وکړو سم لکه د هغې صحبت کې چې ناست په هر تکبیر دا خو تاسو ممبر نه ده برابر کړی بیا تکبیر ته کوم صحیح ده که تعیز یتعذر الاجتماع على الانتفاع په پرواله د پایدې کې لانه دا تقسیم چې دا جمع المنافع فی زمان واحد جمع کېدل د منافع په یو زمانه کې وتعايو جمع فائز على التعاقب په یو بل پسې تعاقب سمانه یو بل پسې اوس به ته فائدہ اخلې زه بناله چې زمانه بلا شي بیا ته او تقسیم څه وشي هر څوک په یو زمانه کې تم په هغه زمانه کې فائدہ نه لزه هم نیم کو زمانه نیم ستاله نیم نه ته فائدہ خپل ملک نه نه خوش مسله ان مطلب دا دی چې د مهایات نه بهترین خبره ده چې تقسیم وشي مهایات په هغه صورت کې اولاد چې هغه قابل تقسیم نه وي ولهال دیو جن لو طلب احد الشريكين القسمه یو د شریکانو مطالبه تقسیم کې والاخر المهایات والاخر بل المهایات تقسم القاضي قاضي به تقسیم کې اله اله دا تقسیم چې ابلغ لړې زیات انتها ترسیدون کړي په تکمیل په تکمیل منفعت کې ولو وقعت فيما يحتمل القسمه کچې تراغه لا مهيات بل څه کې چې احتمال تقسیم ثم طلب احدهما بیا طلب یو د شرکا او القسمه تقسیم يقسم قاضب ولا تقسيم وتبطل المهيات مخکله کوم هيات په باطل شي خو شو مثلا ولې انو دا تقسیم چې ابلغ ده لکه ها نو سوره چې په ابلغ باندې عمل کوي او زور رضا هم نو بیا قاضي ولا الک تقسیم کوي مهيات باطليږي خو شو مثلا ځکه هر علاج راشي ادنا سوي باطل وکړ ځکه اضافت معرفي له کوي نه کیږي اضافت معرفي نه کیږي نه کیږي على كل اساس تیار ولا تر تحيو بموت اه نمبر واچول نمبر قرار یو نمبر وار پکې مړ شو یو نمبر وار نمبر دار هغه کې څه څه مړ شو نو تهایو باطل نه ده لکه اوس د وارثانو تاغه نمبر وي ځکه وارثان که دا نمبر ختم کی بیا بیا تقسیم بالمعایات کې کې ونه کوي کوي بنو بیا څه ضرورت دی چې لنګ دی ولا ولا كل تهایو بموت عادم ولا بموتهما لانه لو انتقض کچې دا معایات باطل شي او مات شي لاستانفه الحاكم نظر تسر نه باور کوي دا مهيات حکیم ولا فائده في نقض ته فائده په ماتولو کې نشته سم الاستناف چې بیا بیا لکه رسم نه راکته ولا تهاي في دار واحده یو کور دوه کسانو شریک ده په دې ګټه مو وای هلکه وای یا لکه دا به کله سړي پوز ویني چې بیا پاتې دې مشکل جوړ شي ولو تهاي عاف دار واحد که چېرې دو دواړو نمبر واچولو په یو کور کې یو کور د دواړو د خدای شان د واجد الله استاد مشترک ته حالا په دې باندې آیس کونه چې اوسېږي به هازا دغه طایفتن په دې سایت کې پس کې په دې الګ سره هغه چرګ در باندې اوخته الګ او کنه جی وهذا او دا ملابه په دې سایت کې سګي اوسېږي یا وایا هاذا علم دا ملابه تاسو شي دا بل ملابه لاندې وشيږي فهذا اسفلها جائز دا شان تقسیم جائز ده دا شان تقسیم جائز ده په یو زمانه خوش مسله باندې ولعن قسمه على هذا الوجه جائز تقسیم په دې طریقې سره جائز ده اے تقسیم چې دا ستاسو ده زماش لانی مکان زما او برا لکه ها فکذل محیا دا شان نو چې اعلی اعلی چې قسمت تاغه دا شان تقسیم جایز نو محیا ته به طریق نه حلوا چې کوم ذلک جایز ده وتعیو فی هذا الوجه او نمبر په دی وجه کې افراز ده لجمیل انتباه ما ته وشي او ظاهر سری سیټ کیو سی بل پریس ته مبادله ده کې افراز ده افراز مبادله نشته ځکه په یو زمانه کې دا هم پیدا اخلي په هغه زمانه کې دی فعل ولا هم نو دا د منافع او افراز د جداواله نه مبادله دلته نشته نو سود نشته کومه مسله به یو بره اوسېږي بل نه اوسېږي دلته مبادله نه افراز ده هغه بره طرف نه پای نه افراز په دې صورت کې بسنګ راځي چې په یو زمانه کې د مال مشترک نه ټول شرکات والي تقسیم خوش چې دا سید د یو او دا سید د بل اوس دا شریک نه پکې اوسېږي په کرې باندې ورکړي ورکول شي کنه او بالکل ورکول شي څه شموله خلاص ولکل واحد نه هر یو د پر ځای دا یستغل چې په کرې باندې ورکړي ما هغه حساب او چې د مهیات په نمبر باندې شرط ذالک کپدا کرې باندې ورکول دی په وخت نمبر کې شرط کړی ها او کې نه شرط کړی شرط ذلك لم يستث لحدوث المنافع على ملكه ذکر منافع د په ملک راځي نو د خپل خوخه ده ذکر دا چې لکه غلا اخلي او اجرت ورکړي دغه سیر دا د یو شریک ملک نه چې د خپل ملک ده خپل ملک ده کوم څه مثلا او په خپل ملک نه تر دې ذات خودم پیدا اخیستل شي او دا هم تاریخ کې چې تعالی په د وسیدل لکه ضرورت نه وي پیسو دي سوي ضرورت نه هغه ته منافع ور باندې واخیسته کوم څه مثلا ولو تعالی اف عبد یو غلام دې دواړو منځ کې لکه وای شریک یو غلام دواړو منځ کې ماشاءالله شریک ده خو څه پوي کنه پوي اوس لکه دا په نمبر کې سره نمبردار سره ولو تعالی اف عبد واحد على يخدم هذا يوما خدمت پکې د مکی صاحب یو رب وهذا د مدني صاحب هلکه وای بلو صحیح سه بکی بروز دی وکذا نو دا جایز ده یو ورځ دی او پکې وسیږي بل ورځ دی وکذا فی بیت صغیر وړو کې کمره ده بیت نه ده دا غلام نه ده کمره ده کمره یو کمره ده لاړو شریک واخیستل یو ورځ یو پکې وسیږي بل ورځ مثال په تور دکان ده مشترک یې واخیست یو ویل چې یو کال به زه مزدوري پکې کوم یو کال به ها تکه بالکل صحیح شو مثلا لأن المعايات قد تكون في زمان دا معايات کله کله په زماني کې نمبر پس کې زماني وقد تكون من حيث المكان کله په اعتبار مکان سره دي خو ما تاسو ته ویلو چې تحیون فی زمان هغه وخت کې چې یو سیس کې اشتراک وي او تحیون فی المکان هغه چې دو سیس وي یا یو سیس الکه دوه وي چې دواړه په یو وخت ورنه ساخستل پیدا اه والاول چې تحیون فی زمان متعین رها هنا دا په یو غلام کې او په وړو کې کمره کې متعین ځکه دواړه په یو وخت کې پیدا نشي اخیستل څو پیږي ولو اختلافا فی تحیون دا چې مکان چې هغه کې دواړه په یو زمانه کې پیدا اخیستل شي او مکان کې هم پیدا اخیستل شي په دې کې اختلاف راغی یو ویل چې راځه تقسیم په اتباع د مکان او دا سید ستا او دا سید زما او چې نه نه مړه ټول یواله یو میا یا ټول یو میا سماته پرېګه اوس به څه چل کیږي په دې سره کې چون کې دواړه دواړه صحیح دي یو په اتباع د زمانه هم صحیح ده په اتباع د مکان نو څه چل اوسي قاضي دې لکه وایي ورته تاسو په خبر اتفاق وکړي یا خو په زمان اتفاق وکړي یا ها المکان خوش مسله ده ها ځکه په دوه کې پایده چکومه ده ها شته په مکان کې پایده شته په یو وخت کې بدواله ولا پایده واخلي په زمان کې هم پایده ده لکه وایي هغه دا چې هر یو به ټول کور نه لکه فرق پایده والی خوش مسله ولو اختلافات چې اختلاف راغلی شرکاو په تهیو په نمبر کې من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يامرهما قاضي به حکم کې دوی دواړه بیا اتفقا چې دوی دواړه اتفاق کوي یا په مکان تهیو یا په زمان ولان تهیو په مکان اعدل ده په زمان دا تهیو په مکان کې دا اعدل ده دي کې ډېر عدالت ولی په مال مشترک کې دواړه په یو وخت کې سالي پیدا وفي الزمان اکمل ده په زمانه کې بیا هغه فائدہ چې کومه ده هغه پوره ده ولی هغه فائدہ د ټول دار نه ټول کور نه هر یو الکه اخلي ها فلما اختلفت الجهات کله چې مختلف څه جهات ته نفي جهات ته نفي لا بد من الاتفاق لا بد من الاتفاق نظر نشته په یو کې هم په یو کې هم ضرر نہیں ہے بھائی صاحب فإن اختاراه من حيث سمات کچاره د ټیک ته یو میاشت پکې وسیګا ټول کور کې یو میاشت به اوس به څوک کله کې ابتدا کوي اول به څوک پکې وسیږي د دې چې نو قاضي دوه منځ کې قران داجي وکړي سره وکړي الا يخدم هذا چې خدمت وکوي هذا دا غلام هذا د دې مالک هذا العبد ايخدم چې خدمت وکوي هذا د دې اقا هذا العبد دا غلام به سکی خدمت کوي والاخر الاخر والاخر دا بل غلام امام ابو حنیفه فرمایي تقسیم باندې کې قاضي بن محیات په دې طریقې سره چې یو غلام دې د خدمت کې یو غلام نه تقسیم باندې څو کې قاضي وایي دا دواړه غلامان به دوه ورځې ستا خدمت کوي دوه ورځې ما هم د دې د شي باندې کې تا امام سوي چې د یو شي باندې هغه زوی عنه لانه لا يجب نجاري کیږي فيه الجبر عنده لاختلاف الجنس ذکر امام صف مذهبا غلامان مختلف سو والاصح ډیر صحیح ده لا يقسم القاضي چې قاضي به تقسیم کې مهایات علی هذا الوجه عنده په دې امام سره ايضا همدارک یو تقسیم ده یو مهایات تقسیم کې ډیر فرق وي او د مهایات سره تقسیم خو چوشي نو مقسوم چې چا قبضه باندې راغی دا غي څه په ټولو زمانو کې چې جمیل ادیار اسمان د قادیان فی جمیل اسمان یاد نه څه خبر او دې کې خلک کوي یو چا ملک نه جوړي اوس کدا به تور مثال چې دلته فائدہ په اعتبار د خدمت ها فائدہ په اعتبار او په خدمت ته غلامانو کې خاص فرق نه وي ځکه وځه د غلامي د خدمت لپاره کوم چې ماهر هر یو غلام خوش مسله به اه والاسان يقسم القاضي عنده ايضا لان منافع من حيث الخدمه ځکه منافع د په اعتبار خدمت سره او په تقسیم کې منافع په اعتبار د ذات سره دي او د یو ذات قیمتي د بل ذات ډېر قیمتي او خيار بل کم کړي قل ما تتفاوت کما لك اذا فائده منافع فرق راځي ها نو جنس الک یو نو په یو جنس کې دا کوم تقسیم به تهایو جائز ده بخلاف العیان رقیق وخلاف ذات غلام لانها تتفاوت واف تفاوتا فاش على ما تقدم ولو تهايا فيهما على ان نفقه كل عبد على ما ياخذه تقسیم خوش خو سمړی څوک کې نو غلامان الان کې موږ خود دواړه پکې الان کې یو انداز باندې نو دې د اتفاق موږ چې کوم غلام د جوړي البته که کسوې په کې شرط کړه غړې ته موږ ورمات کو که کسوې په کې شرط کړه په خلاف شرط الکسوه لانه لا يسامح فيها په کسوې کې څوک مسامحه نه کوي نو کسوه کسوه با دواړو غلاوان ته دواړه علي سبيل ها اشتراک کې پاره کې تحايل صحیح نه ده خو شو مثلا مثال په تور دا شرط ولګول چې دا غلام ما سره دې ته ته کپړه کې او دا غلام د سره ته ورته کپړه کې دا خپل غلام تارزانه کپړه اخلي او دا ته خاصه جګړه جوړي کې نه جوړي او مړی کې هر کې وخه ور باندې خود بل دال خپل فرق نه کوي ولا تعايا في الدارين چې دا وې ته دې مت نه کوي ولو تهایا اس دا سانه ده ولو تهایا اف دارین حبیب الله استاد یو دو کور دي د دوار منځ کې شریک دي دي کې نمبر واچ یو کې تو وسبل کې فبلبل اوسیږي ولو تهایا اف دارین علی اسکن کل وارین هما دارن جازا ويجبر القاضي عليه قاضي ومجبوري عليه پر تهایا فی دار باندې کې چا دار شان تقسیم اما انه ما فظاهر صاحبین مذهب دا مسله واضحه ده ولې انا دارن عندهما كدار واحد دو دار دوی په مذهب لکه یو دار داسې دي مخکې دا مسله تېره شوې وه ځکه اصل سکنا کې سړي یو شان دي وقیل چا ویلي دي وقد قیل لا یجبر عنده اعتبارا بالقسمه امام سوای تقسیم جائز خو لکه مجبورې بینه ويجوز بالتراضي خوش مسله ولی اعتبارا بالقسمه تقسیم جایز نه جبرا د قاضي طرف نه په دوه قرونو مشترکه وکي ته هم د قشان د لکوای ها دا محیات کې هم جبر نشته چې خامخا الکه قاضي مجبور شوس نمبر سره واچوي البته کې دوه رضا او بیا د نمبر باندې تقسیم پوه شو مثلا یو کور کې څو څه یو کور کې واه پوه شو مثلا وانا ابي حنيفه انه لا يجوز التحيز فيهما اصلا امام ابو فرمای په دې دوه دارین کې لسره تحیز جائز نه ده هغه ته خو رقبه نه رقبه په مقابل کې خرڅ سوله ذات ذات په مقابل کې خرڅه جایز ده دلته خو سکنا له سکنا په مقابل کې سکنا ما بیا کېدلای ځکه ځکه چې الکه دا دواړه کورونه دواړه د ملک نه وتلی ندي فلهذا یو چې په یو کې اوسېږي بل ها په بل کې اوسېږي نو سکنا له سکنا په مقابل کې نو مطلب دا دی چې لا یو اوسېږي نیم په خپل کور کې نیم دا بل په کور کې هبل چې اوسېږي نیم په خپل کې نیم ها د دې بل لا نیم سکنا د نیم سکنا په سګي مقابل يعني بيع بعض عادي ما بيع بعض الاخر جائز بيع بعض ده رقبي دا جائز بعض اخر باندې دا تاسو یاد هو چې ظاهر روایت امام ابو حنیفه چې کوم راغلی هغه ان تفاوت یقل فی المنافع تفاوت منافع او کې کوي فقانه جنس واحد فيجوز بالتراضي التراضي جائز اما يكسر التفاوت في عيان الصوت بالمبادله واوري ګوره که فرق پکې کوم نو په دې معايات موږ افراز معتبرو د جبر د قاضي پکې نافذ ده څه پکې نافذ ده جبر د قاضي چې دوه سیزوي د هغه منافع نږدې نږدې وي سره نو هغه چې کله دا تقسیم به تحیو کېږي په نمبر باندې دا مبادله نه بلکې سره افراز نو به سکنا په سکنا باندې هر څوک د خپل حصے نه ساري فائدہ اخلي خو څه مسله باندې نو دې کې معنا د افراز غالبا نه جبه د قاضي په افراز کې نافذ البته که بیا تفاوت پکې ډیرو فرق پکې ډیرو بیا دې نمبر کول نو قاضي به ها نه مجبورې اول مبادله کې هغه څه بیا معنا د مبادله شوه غالبا لو مبادله کې د قاضي جبر نه جاري کی ان که دوه خپل خپل تقسیم کول ګټي بس وصلى الله تعالى على خير خلق